اوس ته کوم درو حفاظت د جماعت کی چې دغه د پاره د جهاد او انفاق د پاره د تنظیم ضرورت ته او د جماعت د کمندونو ضرورت ته نو جماعت کې خلل راوستون کې منافق دی ناغه تدریس زورونه ذکر کوي په لفظ علم سره او مسلمانانو تدریس قاعده ذکر کوي فیا ایها الذین آمنوا سرا یا ایها الذین آمنوا سرا د پاره د ترقای د جماعت او د پاره د پاکوالی د جماعت خو په جماعت کې اولنې جماعت دا چې کمزورو د کور نه جوړیږي چانه د کور نه جوړیږي نو د خزه او د خاوند یو جماعت دی نو دا غي لحاظ ساتي نو چې دلته چې کمندونو کور کې تنظیم برابرۍ نو بهر هم جماعت کې برابر وي نو دا وړو کې جماعت دا ول دا ول نمونه کوي وړای معاشره دا ول نمونه کوي د پاره د لوی شي جماعت او اخر کې بایکاټ د دشمنان لا الله نه دې ته عربی کې زهار وي او دا بار په دارم په دارتم چې دا انتهایی سخت سخت خبره وا دا څه بیا نه د څه کېدل شو او نه دی بل چا سره نکاح کول شو تباہی وا نو دی او خپل ته دا وی دا خزر نبی رسول الله د مسلې ته پوښتنه کو چې ما دا قاوم دا چې نبی رسول الله مې څه وکړم نو ما ته خو پته نشته نبی علیہ السلام تعالی هغه مسئله پتنه او سره خبره خو د قوم دغه را روان نو نبی علیہ السلام یې څه چلو کو ما ته پته نشته هغه او تویل خدای رسول مال حل ګورا نبی علیہ السلام ته څه چلو کو می واړو واړو بچی می دي کله دته پریدمه نو ځای کیږي او کسان سره بوزم نو کیږي مته بوله ډوډۍ رقم ځانه پیدا کومه واړو ما شو څه چلو کو نبی علیہ السلام مال په ناراض څه چلو کو ان الله سميع بصير یقین الله یو ردون کې اوریدون کې آ کسان ظاهرون من نسائکم چاغی زیار کې تاسو نه خپل بی بیانو نه ما ونو ماتهم ندی دا مين دي دي په دې باندې ته مور کیږي نه انو ما سم الله ولنهم ندی مين دي مگر هغه زنانا چې دې راوړي یو ځای ګولې دي دا نصیحت کولی چې تاسو ته دې باندې الله پاک چې کوی تاسو خبردار دی نو هغه څوک چې وځ نه رسی نو روجی دې دوه میاشتې پر لبسې مکه لاس لګولو نه فمن لم يستطع من افایتام لذا وځ نه لري روجو نو بیا ډوډۍ ور کول شپې تو غریبانو لا دا چې کوم له تو مينو بالله شیمان راوړي په الله باندې په پیغمبري وداري پولی دا الله دې ته پولی وي ولل کافرین عذاب علیم په مقابله د الله او د پیغمبر کې د جرمونو سزاګانې د ځان نه سکی جوړي د قتل سزا 25 ساله قید با مشقت او د زنا سزا دا او د غلا دا د ځان نه سزاګانې سکی په مقابله د الله او د پیغمبر کې یو هغه جرم دی چې شریعت سزا حاکم ته څه کړی دا پرې خودلې دا هغه کې غل اختیار دی خو بل هغه جرم نه چې الله ولا سزا مقرر کړی دا پیغمبر ولا سزا څه کړی دا او د لاغي مقابله کې نور حدود جوړي او نور قوانين جوړي القوانين المستورده القوانين الهوائيه خواهشات والا جوړي کوبي تو کما کوبي تل ذین من قبل کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلهم پیږي کې نه پیږي کې دې شروع المانی کې د دین خپل خبرې وویني ښا کوبیتو کما کوبیت الذین دای شرمول شوی دی پشان شرمېدل دا پشان دا شرمول شو کسان چې مخکې دي نو او یقینا نازل کړم دا سن صاحب صاحب ولل کافرین عذاب مهین دې ته سوې کافرانو ولیل کافرین هغه پار د نمنون کو له عذاب شرمون کې یوم یبسوم الله هغه ځواني سره او شت کې دی الله ټول را فینبهم بما عملو خبر وکړي دی را پاګ باندې شریک کړی دی او سوا الله ونسو ګیر کړی دی الله سره راو دی پری خو دی هغه لرا الله ګیر کړی او دی ګیر کړی دی ورسو دیر کړی دی لرا او الله له پارس باندې گوا اوس دورنه منافقانو ته الان تران الله منافقان هغه چې کمنو جرګي کوي ناسي او جرګي کوي نو ډېر دا نوې چې زما د جرګي نه الله خبر نه وي اوسره میټنګ کوي میټنګ څه کوي میټنګ کوي نو ډېر دا نوې اول چې میټنګ کوي نو الله دې په سره حاضر ناظر سکی آی فکر نه کړي چې یقینا الله کوئی باغ جسمانو کې ازما کې ما یکون من نجوا نوی چې کمنو به جرګه کې درې کسان مگر الله سلورم دی او نه پینځو مگر الله شپږم دی او نه کم دی نه او نه ډیر دی نه مگر الله رضی سره دی کم ځای کې چې دی وی کم ځای کې چې دی میټینګ کوي اگر که انډر ګراوند په تاخانو کې ولې نه کوي ثم ينبئ بما عملوا بیا خبر کی دی لرا باغ باندې چې کړی دی پر د قیامت یقین الله فارس باندې پویا دیم زجر الم تر الى الذين نوحوار نجوا دې جرګي کی نو جرګي د فسق او فجور کی جرګي د شرک او بدعت کی جرګي د قانون د غیر الله کی او جرګي د دې کی چې قران به څنګه باندوم د دې کی چې د الله نظام به څنګه باندوم د دې کی چې علما به څنګه وجنم د دې کی چې مدرسې و سنگرانو دا جرګی دي ته دا جرګی کی الان تر الذین آی فکر دې کړه کسانو ته چې منا کړې شو د جرګونا او د میټینګونو نا ثم یعودون لمانوانو بیا دې را واپس کیږي هغه څه چې منا کړې شو د نه وای تراجو نه بل اسم رودان او دې جرګې کې نو ګنا ورو دوانو د زیات کیو د نافرمانه پیغمبر او هر کله چې راشي د اوس میټینګونو شروع دي کنه وای دا جاو کا هر کله چې راځي تا پاتا نو دې دا تو سلام کی بتاوانه هغه سلام چې نه درکړه تعالی الله هغه سلام الله بتانه دی ویلې ويقولون في انفسهم اولي په کولونو کې ولې سزا نه راکې مونږ ته الله دا هغه څه چې مونږ وایو پورا دې لره دوزخ د دوزخ وشي په دې باندې بس دا ورته ده هو صدم من مؤمنانو ته اے ایماندارو اذا تناجتم چې جرګي کوي نو جرګي د توحید او سنت کوي د رد شرک او د رد بدعت کوي او د فحاشا د ختمولو جرګي کوي اے ایمان والو اذا تراجتم هر کله چې تاسو جرګي کوئ نو جرګي مکوئ د ګناو زیاتی فما سید رسول دنا فرمانه د پیغمبر وتناجو بالبر والتقوا او جرګي کوي د نیکه او د تقوا او یریږي د الله جزا نه لې تو شرون شرط ور جمع کړی شي تسلی د دې په میټینګونو پروا مه کوه یقینا دا میټینګونه او دا جرګې دار شیطان نه دي دا چې خفه کیا کسانو چې ایمان راوړل چې رب یې جرګه وکړه ولې ته بزارم شیا او نه دې ضرر ورکون کې معمولی مگر پیچا ده الله او په الله رضا مسپار ایماندار دیمه قاعده و ایمان والو د پاره د اخراج د منافقینو دا منافقان مرال نو مخکې مخکې وکینا سره پرلتونه به د څه وال نو چې مخلص صحابه کرام برال او دا غي ځای وبي نو او نه بوله دي ځای ورکو یا ایو الذین آمنو و ایمان دارو چې کله تاسو ته ویل شي تفصو فی المجالس چې ځای ورکی په مجالسو کې فصو نور له ځای ورکی کلاو شي یا صلی الله علیکم الله پر اخیره ولې تاسو باندې او کله چې ویل شي زئی فان شذون بیا زئی یرفع الله الذین آمنوا منکم اوچتی الله رب العزت هغه کسان چې ایمان راوړل تاسو نه او هغه کسان چې ورکړل شوی د علم په درجو کې او الله پاره چې کوي تاسو خبردار دی و ایمان والو درې مقاعده و ایمان والو ځان اجتم رسول کله چې تاسو جرګي کوي د پیغمبر سره فقط دیو بینه د نو جواب کوم صدقه نو وړاندې کې د خپل جرګې نه څه خیرات او صدقه سور لور کې مخه تا دا دی ګور تاسو له پاک پاکه وطن کنه مو مې تاسو چې نه کنا لارې به کوم کې مهربان ایری کی تاسو ان تو قدمو به نه دین جو کوم صدقات دا جوړلانه کی تاسو د خپل جرګونو مخکې څه خیراتونه فایلم تفرونو که تاسو نه کې دلرا او مې ربانی کړل الله په تاسو باندې نو درو ایمان دل راور کې ذکر لرا او تابعداري کې د الله د پیغمبري او الله خبردار ده پای چې کوي تاسو دریم ځل منافقانو ته آی فکر دې نه کړه کسان ته چې یارانه کوي د داسې قوم سره چې اوړي داسې قوم ته غضب الله علیهم چې غضب کړی الله په دې باندې د امریکای والو خو منعومن علیهم دي کنه غضب الله علیهم چې غصه کړی الله په دې باندې ما هم منکم ندی دې تاسو نه ولا من مون دینا ویالفنا الکذب او دې قسمونه کې په درو باندې او دې پويږي آد الله رمضان شدیدا تیار کړی الله دې لرا عذاب سخت انهم سا اما کان یعملون استعوذ علیهم الشیطان غالب شوی دی په دې باندې شیطان فان سام ذکر الله هیر کړه دې دینا قران او ذکر د الله یا د الله الله او دا ډله شیطان خبردار ووري اعلان ضروری سنو ان حزب الشیطان هم الخاسرون یقینا ډله شیطان چې دا نوم دي تاوانيان یقینا کسان یحادون الله ورسوله چې هغه مخالفت کې د الله او پیغمبر نو دا غری فل ازل لین کو ذلیلو کې كتب الله لكل دا الله دا قانون او دا خبر الله اغلی بندان و رسولی چه خام خاصب و زور اور موسمات تازی یقین اللہ دے قبیون عزیز مضبوط و زور اور نو چه بچا غضب شوه دے او سوک تاوانیان دی او سوک زلیل دی نو اغی سر یارانا مکوا گنی تو هم دا اغی پشانت شی لا تجد قومن نه به مې داسې یو قوم چې ایمان راوړي په الله باندې او پر درستانه یوازون من هات الله چې دوی و دوستانه کې دا غچا سره چې هغه مخالفت کې د الله د پیغمبري ولو کان ما ما مگر کوي داران دی یا زامن دی یا ټونه دی یا کام قبیله دی دا خلک چې نو لیکلې په درونو دی کې ایمان وایدهم بروهم منه او مضبوط کړه دې لرا پروز تر وقنا ويدخلون جنات تجري من تحتها النار او دنه وګړي لرا باغونو ته چې بای کی بلان زور دا غنه ولي همیشه وي په دې کې رضی الله عنهم خوشاله وي الله دې نو دې خوشاله دي الله نه او دا ډله دا الله الا خبردار ان حزب الله هم المفلحون یقینا ډله دا الله چې هم دې کامیاب سورۃ